ویلا جبرئیل علیہ السلام کذالک هم دغه شان بته تب بډای خزب دې د قشانی الله یفعل ما یشا الله کوي څنګه چې وغواړي دلتا تپوس د زکریا ولې ده یا خو په اعتبار د اسباب عادی او سره روا اے الله چاله چې د دنیا بچي ورکه انسان ځواني روا بار بار دا خبره کوي یو سړیو دې لپلار د واده غمه ورل نه کاو نو یو ورځ چرته مور ویل دي چې دې الګ د واده غم پکار دی نو مور ورته چې څه شي څه شي خو نشته نو ویل د دې کټي دا کټه به خرج کو څه چل به وکړه نو هغه بیا په خپل خبرو بس نورې خبرې کوي مور او پلارې نو دا پاسېدل بیبي هغه سره کټي خبره پکې بیا نه کوي یاره اډه رب کولې وا دغه تجدید د بشارت ویلې شي یا الله ته چلک بدر کوم نو ان یکون لی غلام د تجدید د بشارت یو واقع واوري یو ځنګل کې عام ځانور اوسېدل او یو زهريلا ازمریم پکې و ازمره خو د ځنګل بادشاہ دی څوک ورته پکګستر غنشي کتلې نو دا ټول زنګر ځانور ته ډیر تنگ رااله ځکه دا چا خادي وا نو دی په خاده هم راغه جماعت به وکړي خادي به ورله لاړه خور سره خوري خادي شا ودونه می پدې کې خاده هم می پکې ډېر قصې قطاری دي زنګل لګنه د ټولو زنګل ځانور یو میټنګ وکړو یو جلسه وکړه ډېر عظیمه جلسه او پای کې مشوره وکړه چې دې سړی نه تنگ رالو پس چلو کو نو مشوره په دې باندې وشولا چې د خواسم خوراک غواړي نو په نمبر باندې به مونږ یو ځانور دل ورکو هر ورځ دا په خپل غار کې پروتي او زمونږ سره به کار نه نو زمونږ غم به په غمي د غم په چیرې خادي به هم د خادي په چیرې څو خوراکونه به د دنیا وکړو او په نمبر باندې یو یو یو ځانور د جماعتې به دې مشوره وشوله ډیره زبردسته ازمری سره خبره وشوله هغه ټیک د زخمات کوم زما خینه پکار ده غوخه پکار ده چې تاسو په خپ سړی ته برازه نو زما څه کار ده بس راځي اما شاء الله زما پتا سو پس سره نه درځم پدې باندې قرارداد پاس خبره وشوله مشوره وشوله معاهده وشوله ازمره پروتینو نمبر په نمبر هر ورځ یو ځانور زیو هغه خوري سوی نمبر راغې سوی وړه ماشوم سوی دې سوی په ځړه کې سوچ وکړ یو عجیب سوچ یو تدبیری سوچ کا نو ډیر نه وخت لاړه خو په لار کې ورټ لیدل او نور ډیر ډیر نه وخت ک ډیر نه وخت ک چې دا ورسه دا نو ازمره د سګړم بیږي غوسه ده ډېر ره بچا جی په ما باندې زره حمله ونه کې قصه کوما بیا به مې خوري یا وای خدای والے سوې تڅوي وی بچا جی په لار کې راتلم زړه را د وخت راغلی مونږ دورا رواني شو دو سوې تعالی را رواني شو زه وړاو مانو ما یو بل مونږ سره را روانه کړو یاره کیا واسه څه بیانې د ځنګل بادشاہ تر مونږه دور روانې شي خنو هغه بل څه شولانو ویل هغه ستا په شان داسې ازمره او نو مانای په لار کې اشاره ځم اشاره کړم خو د الله تر اخلاص کړم ایا با چاجه کستا یقین نکی تم سره لړ یار مړ داس کیسه کو یار پیسې امراله خراب کړه کستا یقین نه کېږي ته مون سره لاړ شه او وګوره په خپل سترګو ازمره د خپل ځان د پاسه بل څوک غني اگر چین بجبین شا غصه شا و بسرا روان شا چې کله د یو ارټ د صحیح کړو دې سوې ارټ ته نږدې شو به بچجی زه خو نه زما ویل ولې په ما ځان سره پترخ کې والا ما در نه خوري نو ازمری دا پترخ کې واغستلا ویل کم زه ده نو ارټ ته دا کار کده سی اولوی ارټ ده دوی کوی ده یو عجیب خوشحالي وا هر ورځ به یو جلسه جوړېدل سوی د پاره یو سټیج تیار سټیج به تیارې ده او سوی به ډېر په ناز او په نخره باندې وا دا کیسه کوله دا یو خپل په بلر اړولې وا د ځنګل ټول ځانور دغه ماته هتو وسړیا سری خو جدا شه ده چې غوخه غوخه زبردست پخې د غوخه شوروي هغه هم پکې لګا لګا دوړي شوی او پای کې ته ډوړای ماته کې کیا بات ہے دې ته سری دوی ګوره حدیث نه غوړي چا ویل دي نه ناوره سری ته شرمه لاون جدا شه ده موږ تاسو سوایو د دې مون خلاف نشو کولای کنه ما تاسو ته سری چاته وای رورا غوخی د غوخی شوروای او پای کې ماشاءالله هغه غوخم زبردست پخای چې کته په کې لګ څه شي شوی د حیدر کرار نه درته نقل کوم حضرت علی المرتضی د سیوای او پای کې تر ډوړې ماته کې هغه ته سری دوی ښا د پلاوان کې ماته وای سری دی کا ولې حضرت عائشه صدیقه چې دا سه غوړه کین نو په څنګه غوړه کین دا په لاوړ کې ډوړې جماعت شي وفضل عائشه محبوب عالم وای فضیلت د عائشه علی النساء په نور زنانو ک فضل سرید علی سائر الطعام لک فضیلت د سرید پټولو ډوډو باندې پټولو طعامونو باندې ټول طعامونه دې د سرید نه قربان حضرت عائشہ صدیقہ و یا رسول الله الله ځواني بی بیان در لدر کړې ته خدیجه د خلینو نه چې نبی علیہ السلام انها کانت وکانت و خدیجه خو خدیجه وا د نبی علیہ السلام سره غمون از غملی دردونه از غملی ټول شپې په جړاګانو کې تیرې کړي حمامونه الته حمامونه یادېږي د ابو جهل د دې ابو جهل د حمامونو نه چې لګ اپاوړې پوره طرف ته چې کومه ده صفا مروه ته یو پل لګېدل د قپل د خدیجه الکبرى کور ده د چا کور ده د خدیجه الکبرى کور ده دې طرف نه دې طرف نه چې بیت الله ته ټول نه نږدې ده نو خدیجه الکبرى ده دا هغه د مکه سالار زنانه وا داسه چړګره زنانه خو نه وا دا خو نواب وا ګور دونه مالدارا دونه شان والا زنانا دونه شوکت والا زنانا ورپسې ورپسې د حضرت علی المرتضی د دقه پل دا کم چې پل دی دقه د خدیجه الکبرى د کور نقشه ده پته اوس نه لګي نه لیکل دی خدا سو ګوره تاریخ دا دغه کور دی مستقل کله چې تاسو لاړې دا مکمل دا دغه کور دی اوس په پل جوړ دی بیا د څه دور امراضي چې وګه دا بیا د څه دور امراضي چې زړې زړې کپڑے دي بیا د څه دور امراضي چې لپټای زړه زړه ده بیا د څه دور امراضي چې محبوب عالم او خدیجه نن ولې د دارنګ زیړ ده سنوي خدیجه ولې یا رسول الله یا رسول الله دون ورځونه به څه څه کلی نه دي هر څه پای قربان کړ ځکه نبی علیہ السلام انها کانت وکانا خدیجه خو خدیجه وا او یو روایت کې راځي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي جبريل راغی نبی علیہ السلام ته حضرت صلی الله علیه وسلم ته جبريل راغی خدیجه لا نشته بس جبريل عليه السلام رسخت سو بس خدیجه جورانا نه وتا محمد عربي صلی الله علیه وسلم الله سونه لوی مقام ده اے خدیجه یا خدیجه الله پتا سلام وای الله هر څه د دینه قربان شي یا خدیجه الله پتا سلام وای یا خدیجه جبرئیل پتا سلام وای دا څلور بی بیان دي چې الله کمال تر رسولي فاطمه رضی الله تعالی عنها په باره کې نبی علیہ السلام فاطمه بذات مني بخاری مسلم کې راغلی فاطمه زما د جګر ټوکړه زیام کلا کلا خدیجه مال والوي دولتونو والوي والله چې تعالی صدر کړه الله الله یا مریم قنوتی لربک اے مریم تابعداری کوا د خبر رب کده د نبی علیہ السلام سره خپل بوټي دال کړي او ډېر او خيارم وا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د سبو کو یا رسول الله د سبو کو اول چراغه ویل خدیجه په ځان باندې وریدم او کلا نه نه الله وتا ولې خرابې ته داسې کې داسې کې داسې کې یا رسول الله رضا یو عالم خاله بلړ شو سونو خيار ده ورقه ابن نوفل قال را لاړ الله دې غیل ډیر خیرونه ورکی د نبی علیہ السلام زړګی ته غي تسلی ورکړه ول هاذا ناموس الذی جاء به موسی مړه دا خو خبره ته کې کم وه چې په موسی علیہ السلام باندې راتلا او نوې ته د دې سره حاضر کړه چې دی جګړه کولا په پالن د مریم کې دې کې صداقت د رسول الله دا چې یا رسول الله ته نوې او بیا هم خبر ورکې پته ولګی دا چې په حق پیغمبري از یختصمون کله چې دیو جګړه کولا په پالن د مریم کې زکه چې دا د دیو د امام دلته یو امیر صاحب خبره وی طارق جمیل صاحب غالبا هغه یادو چې سواد کې په اجتماع کې وی چې تاسو خپل امام لا دون تنخوا ورکوي چې پغه باندې دغه کفنم نکېږي کفن واقعي کفن په 3000 روپۍ نه کېږي نن د امام 3000 تنخوا ده ان الله یبشرک د دې زنا پاپ دی د عیسی علیه السلام پنځیش نکات پاپ دی د عیسی علیه السلام او دا ټول خبرې نبی علیہ السلام چاته بیانې ورو روایا وفد د نجران تا اس قالت الملائکه یا مریم ورغره ورلا خطا ک کله چې ویل ملائکو اے مریمه حدیث د دجال متعلق داسې ده چې دی په دنیا کې داسې ګرځي ناګانه به الله عیسی ابن مریم راولېږي نو د دجال پسې بشي نو فینزل عند منارت البیضاء شرقی دمشق حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام با راکوشی فینزل فینزل عند منارت البیضا پتک سپین مناره باندې په مشرقي طرف د دمشق باندې به حضرت عیسی علی السلام را کوشي نو دجال پسې با ولګي نو بیا به مومي حتا یدرکه فی باب اللد په باب اللد کې به دایره غیر کینو دجال به مړ کی ته خو څه چل پکې نه کې ويكلم الله اول ته رسول ګراو با سو بیا کېدا اعوذ بالله وای مړه شیطان دته په غوږ کې سویلی ويكلم الله فی المهد وکهلا خبره وکي د خلکو سره په زنګو په په خمر کې سوال دا راځي چې زه ټیک شو په ور کوټوالي کې خو خبره دا یو ناشنا خبره ده نو په بډاوالي کې خو خبره سناشنا نوي لګته